هغه دوی دو شبهات کړو دا کهانت ته دا شعر دی پاغي باندې بوله جواب ورکي او بیا داعی ته پنځه امور ذکر کی د ادب او دا غي نه پس په دعوت شیطانی او دعوت رحمانی کې فرق هغه ورته ذکر کړي زر زر وای و انه یقینا دا قران چې له تنزیل رب العالمین نازل شوی له طرف رب العالمین نه دا دا شو دا یو صفات شو نظر به الروح الامین بل صفات نازل کړي نازل شوی په دې سره روح الامین جبرئیل امین یعنی دا غره اورل علی قلبک دریم صفات دیر پزلس تابانی لتكون من المنذرین دیر پارتشی من المنذرین دیر پارتشی تر یرا ان کو نا دای بل صفات بلسان عربی مبین فجب عربی خکارا کې دی ها فصیح عربی دا نو دای بل صفات و انه لفی زبر الاولین او دی په یقینا دا قران چې د خبر د تصدیق لفی زبر الاولین دا په هغه صحیفو په خوانو کې او په خوانو کتابونو کې د ذکر راغلی اولم یکل لهم آیتا بل دلیل پیش کړي آیا نشته دوی لره آیت په صداقت د قران باندې دا خبره ول دلیل نه دی ان یعلمه علماء بنی اسرائیل چې پی جن دی قران لره په علماء د بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاعجمین الله وی دا هم په عربو کې نازل کړو کچرت نازل کړي ما دا قران په باز عجم باندې پر قرأه علیهم لستلې په دې عرب باندې ما کانوا به مؤمنین نو به دوی ایمان راوړونکي په دې باندې جبه ضد کو چې نه مړه دا عرب نه دي کذالک سلکناه الله وی دا رنگ دا تکذیب او دا دغه چې کوم دا عدم ایمان دا چلو مونږه فی قلوب المجرمین فزرون د مجرمانو کې لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې باندې حتا يروا العذاب الالم حتا چې ویني عذاب دردونکې دوی وی دا قران کهانت دی نو کهانت سی هغه نجومیان هغه شیطان بر لال سی مجلس اعلان مال اعلان ستکه ووري نیم ووري نیم وانور راو تختی بیا دلته کې کاهن ته په وخت کې وای الله وای وو قران شیطانان نشی راوړي شیطانان قران خاطر انځ دی کې دی نشي را دی وړي سو و ما نو کهانت نه دی حين تقوم کله چې ته ودرېږي عبادت د الله ته وتقلبک او ویني اوړېدل راوړېدل ستا فی ساجدین په سجده کوونکو کې سجده کوونکو څوک دي صحابه دا وی په میانس کې چې ګرځ راګر دي الله دی ویني نو پاغه ځان سپارا پاغه توکل کوا انه هو السمیع العلیم یقینا غ الله تعالی اوریدونکو او پوهه دی هل انبئکم آیا خبر درکم تاسو تعالی من پاغه چا باندې تنزل الشیاطین چې نازلیږي پاغه باندې شیطانان شیطانان چا تراځي تنزلو دا اوس جواب ښه اولی وی چې قران شیطانان هم دراوړي اوس وای چې شیطانان پیغمبر خواته نشي راغلي پیغمبر ته شیطانان چا خواته راځي تنزلو علی کل افاک اثیم نازلی کی دا شیطانان په هر یو افاک ډیر دروغجن اثیم ډیر ګناګار حدیث کې راځي یو قرقر فی اذنه دغه شیطان د دې کاهن په وخت کې سکر کرو کی هغه ټکی و ترا وړي هغه ته وخی نو هغه ورته ورو غورځي مطلب دا دی یلقون السمع چلته کوم خبره اوریدلې ده هغه راوړي د وخت کې پریګ دی پوه شئ یا دا ده یا یلقون السمع غورځو غورځي دوی السمع الاستماع وقدی چاته مجلس ته پرشتو ته مطلب دا دی وا اکثرهم کاذبون او ډیر د دوی نه دروغ جن دي نو دا اعتراض ولا دفقو چې ګوره قران قران شیطانان هم دراوړي قران کهانت نه دی کهانت کې شیطانان راځي نو شیطانان نه قران تران نږدې کې دي نه رسول تران نږدې کې دي ځکه رسول رښتونه دي شیطانان افاق دروغجن ګلانګار سړي ترازي او قران چې دغه حق کتاب دی داغه دوی چړلې شي ویلي دا جواب خور کو اوس دوی وی نه شعر دی دا د شاعر د شعر د ځان نه جوړ کړی دی الله وی والشعراء شاعران چې دی یتبعهم الغاوون و تابع کیږي دا وی الغاوون سرکشه بدمعشان خلق شاعر سړی پسې سوک رواني سایر سری پسې گمراه خلک بدمعاش خلک هغه شاعرانو پسې ګرځي ها خو څه کنه اوس کته هغه دامو شاعران دا هم شاعران خیر دروس ترازی الا الذين کنه عام طور سره چې شاعر وي دروغجن شاعر هغه پسې بدمعاشان ګرځي او بل دا یا دل تکم چې کوم دا شاعرونه وای کنه دا هم الله دې رحم وکړي دنه بس ته پسې وای یتبعهم الغاون علم تر الله وی آیات ګورینا انهم یقینا دا شاعران چې دي فی کل وادن په هر وادي کې یهیمون ګډوډ رواني وادو کې څه مطلب دی وادي نه مراد فن د خبرو دی د خبرو په انداز کې یهیمون ګډوډ رواني څه مطلب نن د یو سړی صفاتونه بیانوي سبا و سره وران شي کنه بیا پسې غټه قصیده لیکلي حج به بیانې بیا بیا پسې مخالف قصیدې دي کې پوه شوي دا د شاعرانو کاری ښا وانهم یقولون بل د شاعر سړی دا کاری چې وای ما هغه خبره لا یفعلون چې کوي نه شاعر چې سوای هغه کوي نه کنه پوه شو ته وګوره کنه هر وخت سره سنگر ته خېدل خو خپل نه پوه شو نو دا څه دا د شاعرانو کارونه دي دایره ته ذکر کړ چې اوس د دې پیغمبر کې دا نشته لري یو خو د ملګری وګوره بدمعشان نه دي د ملګری خو ډیر صحابه خو ډیر پاک خلک بل دا خبره چې دې غړې وړې خبره نه کوي چې نن یو سبب بل بل دا خبره ده چې دې دا څه خبره نه کوي چې عمل پې نه کوي هغه کوي ار ار باندې عمل کوي اوس الا الذين امنوا سره د شاعرانو بل قسم ښا مگر هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي یو صفت دی او عملوا الصالحات بل عمل کوي نیکو موافق د شرع و ذکر الله کثیرا دریم دار چې الله ذکر ډیر کوي د قومندانانو ډیر نه کوي وانتصروا بل تکار کوي بدل اخلی من بعد ما ظلموا پس دا نه چې باندې ظلم کړی شوی کافر پس صحابي اشعار ته بدر د پسې وای دي تنه پسې دلته نه دی پسې وای پوه شو کنه نو بدل اخلي و سيعلم الذين الله وای چې درته پوهه بشیا کسان ظلمو چې ظالمان دي اي منقلبي ينقلبون چې په کم طرف باندې دی اوړي او په کوم دغه باندې ډډه باندې سملی مطلب کم طرف تر دوی واپس کیږي ظالم ته پته ولګي چې الته کم ځای دی دا تر دې پوری صورت شعرا او په دې اخیرت کې متخصص پیټوال نو دا څو په دا دې وجه نه چې دا واقعیت اصل کې تیر شو په دې وجه مې ته ذکر زر ضروري خو په سورته شعرا کې سو تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی دا و چې تاسو قران راغلی دی په تسلی اوسېګا کتاب دې پاک کتاب دې نه شعر دې نه کہانت دې په تسلی اوسېګا کڅوګ دې نه مني ځان مخه پکاوه پوه شوي چې کم قومونو کم پیغمبران ندی منلی الله وای ما تبا کړی دي پیغمبران مله بچ کړی دي دغه سانته وتا بچکما او قومونه بس شي دا بتباشین دا وو واقعیات ورته د دې لپاره تکل ذکر کړل په صورت کې امتیازات هم تک کو بس پوه شو چې په هغه کې په اول کې څه ذکر کړل د وو پیغمبرانو هغه یو شانته دعوت بیا په دې پنځو کې خصوصا یا پنځه دعوتونه د هر پیغمبرو او تکذیب او د قومو او دو پیر اجمالی او تفصیلی او بیا د هغه په ځمانه عذاب او بیا په اخر کې د قران دغه لس صفات چې کوم ذکر شي کنه د قران د لس دغه ذکر شو او صفات ذکر شو او ور سره چې کوم دنه د انبیاء علیهم السلام په دعوت کې د موسی علیه السلام په دعوت کې د عالمین تعریف شو او د ابراهیم علیه السلام پای کې د رب تعریف شو دا ته کیو شو رد شو په شاعرانو باندې او هغه شاعران چې حکم مؤمنان دي سیدی مسلمانان دي مخلصین دي مجاهدین دي دا غوي سو کړو دا غوي چې کوم دنه دفاع کړو چې هغه پکې صحیح